بسم الله الرحمن الرحیم ابو خالد هغه بعض ملګري ستا یادول له خراسان ولایت څخه یو کال مخکې راوتلي ول تا به کله ناکله رابطه ورسره کوله او اوس دا درې میاشتې کېږي ستا رابطه نه ده ورسره کړې او اړیکې دې ورسره پرېږدي دا ولې او دوم ضروري پوښتنه مې دا درسه کوله هغه یو کال مخکې ستا کومې غوښتنې د اسلامي خلافت د خراسان ولایت څخه کړې وې د قرآن او حدیث په مثبتو دلایلو باندې او هغه داسې غوښتنې وه وې که چیرې د اسلامي خلافت ملګرو عملي کړې وای نو د دوی او د ټول امت د آخرت او دنیا کامیابي پکښې وه نو هغه دوی څومره عملي کړې او دریم ضروري پوښتنه مې درته کوم لکه دا د فتنو دا وده قسمه قسم خلک دي او قسمه قسم عقیدې دي بعضې خلک د افراط په وجه له اسلام څخه ووتل او بعضې خلک بیا د تفرید په وجه له اسلام څخه ووتل یعنې په بعضو خلکو کې د مرجاو صفت پیدا سو چې ښکاره کافر ته کافر نه وایي سره له دې خبرې چې هغو ته په قرآن او حدیثو کې کافر ویل سوي نو له دې غوا چې دوی په خپله کافران سول ځکه چې د قرآن د هغو آیاتونو تکذیب به وکړي چې الله رب العالمین په کوم آیاتونو کې کافر ته کافر ویلي دي نو دا خلک د شا پر طرف له اسلام څخه ووتل او په بعضې خلکو کې بیا د خوارجو صفت پیدا سو هغه دا چې په یو داسې کار وسړي ته کافر ووایي چې په هغه کار په قرآن او حدیث کې وسړي ته کافر نه ویل شوی نو دا خلک د مخ پر طرف له اسلام څخه ووتل چې دې ته په قرآن کې غلو ویل شوې ده او دا غلو په قرآن کې دوه ځله ذکر شوې ده یو د سورة نساء سورة نساء په یو سلو یو او یایو نمبر آیات کې او بل د سورة مایده په اوه او یایو نمبر آیات کې الله عز وجل وایي لا تغلو فی دینکم غیر الحق زیاتی ما کوي په دین خپل کې بغیر د حق اوس د غلو څه معنا غلو دا معنا د یوشي په حق کې تر حدود د شرعت تېرېدل بیا که د هغه شي د لوړوالي په باره کې وي او که د هغه شي د کښتوالي په باره کې د شیطان دوه چالونه دي یو افراد او بل تفرید شیطان چې په دا دواړو کې به کوم یو کې کامیابه سو نو خوشحاله وي ځکه چې په دا دواړو طریقو سره بنده د دین څخه اوړي او د الله جل جلاله په مخالفت کې واقع کیږي افراط مرض د اهل بدعو ده او تفریط مراد د فاسقانو ده افراط والا يهوديان دي او تفریط والا نصارا وو او کله په یو سړي کې دا دواړه راجمع کیږي تیزو مزاجونو والا کې افراط زیات راځي ځکه شي ځکه چې شیطان ډیر هوښیار ده چې د چا مزاج تیز وي نو په هغه افراط زیادت کوي په مسلو کې افراط په فتوو کې افراط په اشخاصو کې افراط او چې چا مزاج کې سستوالی او نرموالی وي نو په هغه باندې شیطان تفرید کوتاهي کوي او د الله تر حدودو یې راکښته کوي نو په دې وجه شریعت له موږ څخه اعتدال غواړي او زموږ دین وستن درمیانه ده په مابین د یهودیت او نصرانیت کې او د اعتدال والاو سره د الله مدد وي او افراط او تفرید والا سره د الله مدد نه وي امام احمد او نسائی او ابن ماجه د ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت کړی ده چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فدين کې د غلو د غلو کولو څخه بچ سي ځکه چې ستاسو مخ ځکه چې ستاسو څخه مخکې قومونه په دین کې د غلو کولو په وجه هلاک سول او دا مرض دا دواړو ډلو ته که هغه افراط والا دی او که تفریط والا دی په دې وخت کې له دې وجې څخه ورسېدلی ده چې د قرآن او حدیث په مقابله کې په خپلو خواهشاتو پسې تللي دي او قرآن او حدیث یې شاته پرېښي دي او دا خو ښکاره خبره ده چې نبي علیه الصلات وسلام په ده سره وصیت کړی ده چې هیڅکله به ګمراه نه سئ تر څو چې مو په قرآن او حدیث پسې لاس نیولي یې یعنې د دې خو ښکاره مانا دا ده چې له قرآن او حدیثه بغیر که په هر شي پسې ولاړاست بیا ګمراه کېږئ، مسند احمد. نو د تکفیر په باب کې چې څومره علم الله رب العالمین تا ته درکړی ده، موږ ته د قرآن او حدیث په دلایلو معلومات راکړه، ستا به هم مسؤلیت له غاړې واوړي او که چا عمل ورباندې وکړي هغه به الله له ګمراهي څخه بچاو کړي. دا د کومو خلکو په حق کې چې تا پوښتنه وکړه د هغوی نومونه دا دي حاجي مصعب کابلی چې به چې په حاجي دلاور سره هم شهرت لري دویم سعد کابلی دریم محمد زابلی د سعد خسر څلورم عکرمه کابلی پنځم عبدالله منصور کندوزی شپږم شیخ چاکلیټي کابلی اووم عروه کندهار والا اتم عدنانی رحمت الله غزنی والا نهم ګلالا کابلی دا ګلالا که څه هم په خراسان کې له دوی سره نه وی خو د دوی له خراسان راوتلو وروسته له دوی سره یو ځای شوی او له دې ملګرو څخه خالص دا یو ملګری چې کوم ده د عروه په نوم دا کندهار والا دا ملګری د دوی له دا بعض اعمالو څخه تنګ شوی ده الحمدلله دا د ورڅخه راجدا شوی ده او دا نور ټول کسان پر خپلو ځایو دي په هغه خپلو غلطو عقیدو کې پاتې دي دا خلک مخکې زما یو هم نه وی شناخته یعنی ما نه پیژندل بیا چې کله ما خراسان ولایت ته خلافت ته هجرت وکړي بیا له هغه وروسته زما له دوی سره شناخت پیدا شوی نو په دې وخت کې ما ته دا د دوی عقیدو ډیر خوند راکړي هغه په دې وجه باندې دا کومه دعوت چې دوی د بعضې شیانو په حق کښې درلوده هغه پر حق وه هغه دوی به ویل په دا بعضې عوامو کې چې ناقضات اسلام موجود دي باید له دغو خلکو استطابت وکول شي او دویم دا بعضې هغه مجاهدین چې د هغوی په تاغوت کې مشرکان قریبان یا نور ملګري دي چې هغه دارالاسلام ته هجرت نه راکوي او په ناقضاتو کې واقع دي نو د دغو مجاهدینو چې کوم له داسې خلکو سره اړیکې دي باید دا پرې کړي او دریم دغه رنګه د حنفیت او مذهبو او تقلید رد به هم کولو او دغه رنګه دوی چې به دوی چې په خلافت کې پر کومو وظیفو مقرر ول هغه هم په ښه شان ترسره کړې وي یعنې له چا مې د دوی په حق کښې داسې نه دي اورېدلي چې دوی په دغه ځای کې خیانت وکړي نو د دوی دغه رنګه دعوې او کار ما ته هم خوند راکړئ چې دا خو حق دي ځکه چې له وخته څخه د الله په نصرت سره ما هر وخت د حق ملګرتیا کړې ده او د حق په مقابل کې نه د چا له ډېرښت متاثره شوی یم او نه د چا له علمه متاثره شوی یم او نه د چا له زوره او کم څوک چې خپل ځان ته مؤمن مسلمان وایي په هغه کې هر وخت دا صفت باید وي نو په دې وجه زما له دې خلکو سره دوې میاشتې شاوخوا ناسته او ولاړه راغله نو له دې څخه وروسته بیا دوی له خراسان څخه راووتل او یو څه وخت وروسته بیا زه هم له خراسان څخه راووتلم خو زه د دوی خو زه د دوی له وجې څخه نه یم راوتلی چې دوی ولاړل نو به زه هم ورپسې ولاړ شم بلکې زما ځان ته غوښتنې وې کوم چې ما بیا د خلافت څخه د قرآن او حدیث په رڼا کې وهم کړې د الله په توفیق سره زما راتګ د دوی له راتګ سره ځکه تعلق نه درلودی ځکه چې ما او دوی لا سره پیژندلی نه ول چې د خلافت د بعضې مشرانو لخوا د والي په شمول زما پر هغو بیانو فایبندي ولګېدله کوم چې ما د حنفیت او نور تقلید رد پکښې کاوی ځکه چې اکثره خلک چې کم دلته ول هغه پنجپیری حنفی حنفیان ول د مثال په ډول دلته چې درې کم غټ غټ تنظیمونه راغلي ول لکه ازبک او رکزی او باجوړي دا ټول پنجپیری حنفیان ول او یو څه اهل حدیث پکښې ول هغوی هم داسې مداهنت کاوی یعنی د حق ملګرو ملګرتیا یې کمه کوله ځکه تر ما مخکې هم ډیر موحدین ملګري خالص د حنفیت او تقلید پر رد کولو و زندان ته اچولي ول او د هغوی پر وهلو یې انعامونه ایښي ول او په قسم قسم نومو یې تورن کړي ول لکه جاسوسان او منافقین وغیره نو نو دا خبر خلاص شو او بل زه په نپیر کښې وم دا ملګري له خراسان څخه راوتلي ول خو رابستو اصل د خبرې ته زموږ د زموږ او د دوی له راتګه څخه وروسته د څه وخت په تیریدو سره ما په دې خلکو کښې ډیر بد بد صفات ولیدل یعنی دا کم څوک چې له موږ سره له خراسان څخه راووتل دغه ملګري ښه حتی تر دې پورې چې اخر ما له بعضو څخه کفر به وح ولیدلی او د الله لپاره مې له هغوی زندقانو بېزاري وکوله او زه په دې خبره نه وم خبر چې دا بد صفات مخکې په خراسان کې هم په دوی کې موجود ول اوس ماته الله راښکاره کړل او که د خراسان له راوتلو وروسته په دوی کښې موجود شوي دي ماته الله راښکاره کړل خو ماته په خپله داسې راښکارېدو چې دا بعضي صفات مخکې پکې موجود ول خو موږ نه یو ورسره پوهېدلي او موږ نه دي ورڅخه لیدلي په دغه شکل کې لکه کم دا اوس او بعضې د خراسان له راوتلو وروسته پکښې موجود شوي دي خو ماته الله عز وجل په خپل مهرباني سره راښکاره کړل یعنی موږ الله رب العالمین په خپل مهرباني سره ورباندې پوه کړو د دوی په ګمراهي باندې نو زه اوس تاسو ته هغه د دوی صفات بیانوم لپاره د دې چې دوی هم الله ته توبه وباسي دغه کارونه فری دي او که په بل چا کې دا صفات موجود وي هغه هم باید له خپلو ځانو څخه لیرې کړي او تاسو ته به دا خبره در معلومه شي چې د دوی پر ټوله دنیا اعتراض څونه ده او د الله دین ته یې په خپل خدمت څومره کړی ده خدا یوه خبره په اول کې یاد ساتي دوی چې کم د خلکو تکفیر کوي هغه خالص خاص لکه حنفیان په څلور شانو باندې کوي لکه حنفیان د اول په تقلید دویم په قیاس دریم په ګمان څلورم په اټکل او په بعضو ځایو کې آیاتونه هم ډیر بې ځایه ورسره راوړي دلایل یې ټول اوس تاسو ته را روان دي تاسو سوچ پکې وکئ په خپله به ټول در معلوم شي نو اول په دوی کښې د عکرمه عقیده چې د دغه عقیده اوس زنداقت او ارتداد ته رسېدلې ده د اکرمت چې له خراسان څخه راوتلی ده په دا ټول وخت کې خالص زما یو ځل ملاقات ورسره شوی ده نو په هغه کې تاسو زما له ده څخه سوالات وګورئ او د ده جوابات وګورئ نو اول چې ما و ده سره ولیدل نو دی له سفره راغلی کښېنستلی لا سم نه ده نو له ما سره په دې وخت کې یو بل ملګری هم ناست ده نو اکرمه بیا وایي نو موږ په جواب کې ورته وویل چې دلته خو ابراهیم علیه السلام مشرکانو ته کافران ویلي دي ځکه چې ابراهیم علیه السلام ته خو په وحی معلومېدو چې دا کافران دي او مسلمان ته خو یې کافر نه دی ویلي العیاذ بالله او که یې چیرې مسلمان ته کافر ویلي وي هغه دلیل ته راوړه نو دی په دې ځای کې راګیر شوی جواب نه وای ورسره نو وروسته بیا ما ته وایي پر ما ډېرې خوارۍ تېرې شوې دي زما دماغ کار نه کوي له ما ګیله مه کوئ خو وروسته بیا ځمکه ځای نه ورکوي او دلیل هم نشته ورسره د قرآن او د حدیث نو دی ولاړی اوس دلایل راوړي او دا د ده دلایلو ته ګوري دی دلایل له کومه ځایه راخلي نو دلته په فیسبوک کې والله اعلم چې د کم ملک استخبارات او که څه نور خپل خواهشاتي کافران دي خو عملګری راته وویل د دعوت رسول په نامه باندې نشریات کوي او یو داسې کفریات او خرافات وایي چې لږ په سر کې مازغه ولري هغه هم په پوهیږي چې دا کفریات دي نو د زندیق عکرمه دا زندیق عکرمنو له دغه زندیقانو سره په راویته کې ده له دغو څخه دلایل را اخلي نو دل نو د هغوی زندقانو څخه پوښتنه کړې ده نو هغوی په جواب کې ورته ویلي دي ابراهیم علیه السلام چې د ټولو مشرکینو تکفیر وکړي په دې وخت کې دالته لوط علیه السلام هم موجود وای هغه هم فکې تکبیر کوي العیاذ بالله نو عکرمه زندق هغه بل ملګری چې لما سره وی او هغه ته ویل دي چې دلیل مې راوړی ده نو هغه ملګری بیا ما ته وویل چې عکرمه خو د ټولو خلکو د تکفیرولو په باره کې دغه دلیل له فیسبوک والا څخه راوړی ده نو دا وایي د عکرمه دلیل د ټولو خلکو د تکفیرولو په باره کې بیا موږ ورته وویل په دا خلګو کي خو داسي خلک شته چي هغه کلمه وايي او ناقضات د اسلام نه دي پکښې موجود نو دا خو مسلمانان دي نو دی په جواب کې راته وایي چې نه دي مسلمانان نو موږ ورته وویل چې په کلمه یې ته مسلمانان نه بولې نو په څه مسلمانان کیږي نو دی په جواب کې راته وایي چې له ما سره وویني او بیان راته وکړي بیا به مسلمان شي تر څو چې یې له ما سره نه وي لیدلي دا کافران دي نو موږ ورته وویل دا تا چې له یو چا سره نه دي لیدلي نو بیا چې یو څوک تا ته کافر وایي دا نو ښه کار ده نو دی وایي پروا نه کوي دوی دې ما ته کافر وایي او زه به دوی ته کافر وایم نو دا وایي دویم دلیل د عکرمه له فیسبوک څخه دریم هغه بل ملګری ورته وویل چې په دا خلکو کې خو طایفه منصوره هم شته په هغه کې ته څه وایه سره له دې خبرې د دغه طایفې د حقوالي په باره کې خو ډېر صحیح حدیث راغلی دی نو دی وایي زه یې پوښتنه کوم نو ده د فیسبوک له والاو څخه پوښتنه کړې ده نو هغوی ورته ویلي دي چې طایفه منصوره خو موږ یو بل ورته وایي دا طایفه منصوره معلومه نه ده ګوره دا چیرته وي خو موږ ورته ډیر ځایونه یاد کړه لکه عراق شام افریقا افغانستان دا ویل دلته یې نه منم نو موږ ورته وویل چیرته یې منې دی وایي معلومه نه ده دا وایي دریم دلیل د اکرمه له فیسبوکه څخه څلورم یو ملګری ته ویلی ول دا خلک چې کوم چې کوم دی دا خو ټول کافر دي او د دوی چې کوم نابالغ ماشومان دي دا هم ټول کافران دي هغه په دې دلیل باندې ځکه د نوح علیه السلام په وخت کې الله دا ټول کافران له ماشومانو سره غرق کړي ول نو دا وی څلورم دلیل د عکرمه له فیسبوک څخه فنزم وای دا اوس سو کال مخکې چې کم شیخانو پات شوی دی لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه شیخ الاسلام ابن القیم او شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وغیره یو څو یې نور یاد کړل وایي دا ټول کافران دي نو موږ ورته وویل دا په کم دلیل نو دی په جواب کې راته وایي هغه په فیسبوک کې چې زما ملګري دي هغوی راته راته ویل نو موږ ورته وویل دا خو ته په تقلید خلک تکفیروې او تقلید خو په خپله کفر ده نو دی په جواب کې راته وایي ابو جهل ته بیا ولې کافر وایاست نو موږ ورته وویل د هغه د تکفیر ثبوت خو په قرآن او حدیث کې راغلی ده نو بس د هم چپ شوی او غږ یې ونه کوي نو دا وی پنځم دلیل د اکرما له فیسبوک څخه وغیره دا خلاصو اوس نو راشي ساعت او د ساعت خسر محمد ته چې د دغو دوه کسانو عقیده هم دا وخت و ارتداد او زنداقت ته رسیدلې ده او د غرنګ حاجی مصعب او د دغه او دغه رنګه د دوی یو څو نور ملګري هم شته چې دا خلک وخفلو ځانو ته د وخت صالحان وایي او په اصل کې د وخت ګمراهان دي نو اوس دلته دوی یو څو باطل د اعتراضات کړي دي او زه د قرآن او حدیث په رڼا کې د هغوی جوابونه ورکوم ان شاء الله په توفیق او په نصرت د الله سره نو یو نو یو وخت اکرمت دا د یو څو شیخانو نمونه لیکلی ول لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه شیخ الاسلام ابن القیوم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب او شیخ ابن حزم وغیره یو څو نور ول چې دا کافران دي العیاذ بالله نو بیا دا د شیخانو نمونه یو ملګری وسعت ورولېږل چې په دا شیخانو کې ته څه وایه نو سعد د دې خبرو تایید وکړي چې دا رښتیا دي یعنی دا شیخان کافران دي له شیخ ابن تیمیه بیا تر ابوبکر بغدادي پورې دا ټول سخت مرجعه دي خو یو څه تحقیق بیا هم پکار ده چې ویې کو او د شیخانو د ارتداد وجه یې دا ویلي دي اول چې دوی دا تصنیفات ولې کړي دي یعنې د قرآن او حدیث موجود دي دوی تصنیفات ولې کول ته اوس دې حیوان ته وګوره د اساد ته دویم چې خلک وایي دا ښه خلک نه ول خلک وایي شیخان ښه خلک نه ول ځکه په نیکۍ سره مشهور نه دي او ابو حنیفه هم ورته د هغه په دې دلیل چې دا خلک ولې ورپسې دي نو دا ول د سعد ګمراهانو د سعد ډلې ګمراهانو دلایل چې دوی د اته سوه کاله مخکې وفات شوي شیخانو تکفیر وکړي په دې دلایلو باندې هغه ریکارډ چې کوم دا د د خبرو ان شاء الله هغه زم ټلګرام ته در فورته کوم تاسو به په خپل واوري نو اوس زه د الله په نصرت سره د دوی د خبرو یو څو جوابات کوم موږ دوی ته دا وایي چې تاسو یې وار د شیخانو تکبیر وکړي او بیا دا خبره کوي چې تحقیق به یې وروسته کوو نو د یو چا تکفیر مخکې کول او تحقیق وروسته کول دا کم اسلام ده یو غل ته تر هغه وخته پورې غل نشي ویلای تر څو چې دې د ده تحقیق نه وي کړی او یو زناکار ته تر هغه او هغه تر هغه زناکار نشي ویلای تر څو چې دې د ده تحقیق نه وي کړی وغیره نو له دې څخه فره دا خبره معلومه سوه چې تاسو فره حیوانان یاست انسانات لا نسته در پکې او بل خبره چې کومه تاسو کوئ هغه دا ده چې دا شیخانو تصنیفات ولې کړي دي خو د قرآن او حدیث موجود دي جواب زموږ له طرفه وسعد ډلې ته جواب موږ دوی ته دا وایو چې دا تصنیفات پر دوه قسمه دي یو د هغو خلکو تصنیفات دي چې هغوی په اسلام کې مذهبونه جوړ کړي دي او معلوم معلوم امامان امامان یې د خپلو ځانو لپاره ټاکلي دي لکه يهوديان او د خپل مذهب معلوم کتابونه لري او په هغوی کتابو کې د قرآن او حدیث په مقابل کې خپل کفري مسائل لیکلي دي او په هغوی فیصلې کوي لکه په دا اوس عصر کې چې څوک ځان ته حنفي مذهب والا وای او څوک ځان ته مالکي مذهب والا وای او څوک ځان ته حنبلي مذهب والا وای او څوک ځان ته شافعي مذهب والا وای او څوک ځان ته شیعي مذهب والا وای او څوک ځان ته قیداني مذهب والا وای او په حنفیت کې دننه بیا څوک ځان ته پنجفیری مذهب والا وای او څوک ځان ته دیوبندی مذهب والا وای او څوک ځان ته بلروی مذهب والا وای وغیره نو نو دغه رنګه تصنیفاتو ته خو موږ هم کفر وایو هغه په دې دلیل باندې چې دا تصنیفات خالص د خپل مذهب په دفاع کې لیکل شوي دي او قرآن او حدیث ته پکې اعتبار نه دور کړل شوی او دویم په دې تصنیفاتو کې که هر څومره کفریات او خرافات لیکل شوي دي بیا هم خلک عمل ورباندې کوي خالص د خپل مذهب له وجې چې دا زموږ مذهب ده چې دا زموږ مذهب ده او د دغو خرافاتو او کفریاتو دفاع د قرآن او حدیث په مقابل کې هم کوي او عمل ور باندې کوي ځکه دوی د مذهب څخه مجبور دي ځکه دا مذهب د دوی مشران ور باندې پرڅ کړی ده نو د دغه مذهبیانو کتابونه چې موږ پیدا کو فرې کوو یې شلوو یې الحمدلله ځکه چې د دې خودساخته مذهب له هره کتابه د وخت بت جوړ شوی ده او ځکه چې دوی د قرآن او حدیث په مقابل کې یو د بله داسې سره وایي چې وانصرو الهتکم او چې یو موحد چې یو موحد ملګری دعوت ورکوي نو هغوی ته دی وایي چې هذا الذي يذكر الهتكم هذا الذي يذكر مذاهبكم دا هغه څوک ته چې زموږ په مذهبو کې خبرې کوي زموږ مذاهب نه مني او دوی د خپل ضعیف چې دوی ورته ستاسو امام په دې مسئله کې خطا شوی ده یا ستاسو د کتابو د فلانکۍ مسله له قرآن او حدیث سره په ټکر کې ده نو دوی دا د خپل ځان لپاره پیغور بولي بس دوی دا غواړي چې زموږ د مذهب خبره دې غالبه وي او ښایسته دې وي قرآن حدیث ته که هر څومره تغیرات ورځي هغه پروا نه کوي دوی خپل دین غالب کېدل غواړي پر قرآن حدیث باندې او دا ارمان به یې پوره نه شي انشاءالله د الله د دین زمري ورپسې دي او بل داسې له خپل رب سره په جنګ دی الله به ضرور ذلیل کوي دا خلک او دا د دوی دا خودساخته مذهب به انشاءالله ډیر زر ذلیله سي او دا خلاص شو او دویم قسم د هغو خلکو تصنیفات دي چې هغه خپل ځانونه یو معلوم مذهب ته نه منسوبه کوي لکه دا نه وای چې زه حنفي مذهب یم یا شافعي مذهب یا مالکی مذهب یا حنبلی مذهب و غیره بلکې ځان ته مسلمان وایي او خپل مذهب خالص قرآن او حدیث بولي نو که د دغه شیخانو دغه شیخان دي دا کم چې اوس نمونه ذکر شول که د دغو تصنیفات دي او که د دې اوس عصر د شیخانو تصنیفات دي لکه شیخ عبدالسلام او شیخ عبدالقاهر او شیخ امین وغیره دغه رنګه دا نور شیخان ټول راواخه دغه کم د حق تصنیفات چې لیکلي دي دغه شی د دې څو نومانو ځکه ما دلته اوس واخیستل خالص تاسو د فوی کولو لپاره اوس نو تاسو له دې خبرو ډانډوره مه جوړوئ چې بس اوس به نو د دې درې شیخانو تصنیفات کتل کېږي په ټولو نړۍ کې نور به پاته وي نه نه هر ځای سي کم تصنیفات له هغوی څخه د وخت بوتان نه دي جوړ سوي تاسو استفاده ځینې کولای سئ هغه د معلوم مذهب په دفاع کې نه لیکل سوي د هغوی تصنیفاتو عبادت نه کول کیږي چې هر ځای دې تاسو استفاده ورڅخه کولای شئ دا خالص ما ستاسو د فی کولو لپاره وویل ځکه دا تصنیفات موږ کتلی دي نو له دې وجې څخه ما وویل موږ مقلدین نه یو والله العظیم چې یو مسله له قرآن او حدیث سره په ټکر کې وي د شیخ امین خو بې ویلو او له شیخ عبدالقاهره ځکه چې موږ د چا تقلید نه کوو مقلید مرتد ده کم چې چې دا تصنیفات خالص د قرآن او حدیث په دفاع کې لیکل شوي دي ما سوای له بعضو مسایلو چې په هغوی کې دوی خطا شوي دي او یا بل چا له ځانه ورپسې لیکلي دي او دا تصنیفات د یو معلوم مذهب په دفاع کې هم نه دي لیکل شوي نو دا رنګه کتابونه لیکل دا فرض او ضروری دي ځکه چې دا تصنیف ته لدی وجه ضرورت پیدا کیږي چې د وخت په تیریدو سره ډیر مشرکان بدعتیان د الله عز وجل احکام فباطلو دلائل سره و خلقو ته ثابتوي او خپل کفریات او خرافات پر خلقو باندې د دین فنامه ورتیروي یعنی خلقو ته فشهدو کې زهر ورکوي نو یو حق عالم چې اوس را ولاړیږي دا د مشرکانو شرکیات او بدعات او خرافات دا خلکو ته ځان ته راښکاره کوي او هغه د قرآن او حدیث صحیح دین دا خلکو ته ځان ته راښکاره کوي نو په داسې وخت کې خامخا و کتاب لیکلو ته ضرورت پیدا کیږي او دویم له دې وجې څخه کتاب لیکلو ته ضرورت پیدا کیږي چې د وخت په تیریدو سره نوي نوي مسائل مخته راځي لکه په دې اوس عصر کې د بجلي برق شوی او دا تلیفونونه او ریډوګانې شوې وغیره یا بعضې د نورو شیانو په باره کې مسائل ډېر راپورته کیږي نو د دغه لپاره به هم له قرآن او حدیث دلایل راکاږي نو بیا کتاب لیکلو ته ضرورت پیدا شوی دا خلاص شو خو د دغو شیخانو په تصنیفاتو به هم مطلق عمل نه کوي لکه دا بعض مشرک طبیعت خلک هر وخت دا خبره کوي چې شیخ ابن تیمیه داسې ویلي دي او شیخ محمد بن عبدالوهاب بیا داسې ویلي دي او شیخ ابن القیم بیا داسې ویلي دي او یا فلانکی عالم بیا داسې وایي او فلانکی علما او امامان بیا داسې وایي او دا د رسول الله له سره یادوي لانه چې رسول الله داسې ویلي دي نو دا خلک لکه بن اسرائیل د غیر الله بې عبادته یې وخت نه تیریږي بلکې د دغه شیخانو خبرې به په قرآن او حدیث تللی کیږي بیا به عمل ورباندې کیږي ځکه چې په دې کتابو کې بعضې داسې مسئلې دي چې دا شیخان پکې خطا شوي دي او بعضې داسې مسئلې دي چې خلکو له خپله ځانه پکښې دننه کړي دي نو هر څوک چې د دې شیخانو خبرې له قرآن او حدیث سره نه ګوري یعنی مطلق عمل پکوي هم په خطا هم پر رسا خالص لدی وجه چې دا زما امام ده ځکه چې یو معلوم مذهب ته نه ده منسوبه زما د دفر خبرو باندې اعتماد نو دا سړی مشرک ده د ده او د حنفي مقلدینو فرق نشته او د دغه آیات مستاق ده اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نو بیا په دې کې د شیخانو ګناه نشته بلکې د دې خلکو ګناه ده دا کم څوک چې د شیخانو په مطلقه خبره باندې عمل کوي نو را بسو خپل خبرې ته نو اې د سات ګمرا ډالې تاسو چې مطلق تصنیف نه منئ او یا یو امام په مسئله کې خطا شوی وي او یا په یو مصنف فصیح چا له خپل ځانه خبره لیکلې وي نو تاسو دې ته نواقض الیمان وایاست او سړی په کافر کوئ نو دا ستاسو یو باطله عقیده ده مطلق جاهلان او ګمراهان یاست الله ته توبه وباسئ او بله خبره چې تاسو دا کوئ چې ابو حنیفه مرجعه او چې ابو حنیفه ته مرجعه وایاست خالص په دې واجه چې په ده ولې خلک پسې دي جواب زموږ له طرفه صاحب خېلو ته جواب موږ تاسو ته دا وایو چې خلک خو په عیسی علیه السلام هم پسې دي لکه عیسویان او په علي رضی الله عنه هم پسې دي لکه شیعګان نو دا خو د خلکو ګناه او کفر ده چې په پسې دي په دې کې خو د عیسی علیه السلام او علی رضی الله عنه او ابو حنیفه ګناه نشته او بل چې تاسو دا خبر کوئ چې خلک وایي دا شیخان صحیح خلک نه ول ځکه چې دا په نیکي سره مشهور نه دي نو ځکه موږ کافر ورته وایو جواب دا خو تاسو په تقلید خلک تکفیروي او تقلید په خپل کفر ده نو یو کفر به د بل کفر د اثبات لپاره څرنګه دلیل جوړ شي او بل دا خبر هم سته عائشه رضی الله عنها فرمایي تاسو ته دا حکم شوی وي چې تاسو به صحابه کرامو ته بخښنه غواړئ نو تاسو هغوی ته کنزل شروع کړل او رد بد ویل شروع کړل ما ستاسو د نبي څخه اوریدلی دي چې دا امت به نه ختمیږي تر دې چې وروسته ني خلک به په مخګنو نیکانو باندې لعنتونه وایي قرطبي نو خبره داسې ده او بلکې موږ تاسو ته دا نه وایو چې اوس موږ تاسو د شیخانو له تکفیرولو بندوو نه نه اول به د شیخ تکفیر کوو د ملا تکفیر بیا به د عوامو کوو ځکه شیخان او علما خو پوه دي تر عوامو خو هغه به د قرآن او حدیث په مضبوطو دلایلو باندې کوو یعنی کله په دا اوس دور کې کوم شیخان دي دا دی په دې جمهوریتي او دیموکراسي حکومتو کې برخه اخلي یا د قرآن حدیث په مقابل کې مذهبونه چلوي الحمدلله دا ټول موږ د تکفیروو خو د قرآن حدیث په رڼا کې دننه تکفیروو لکه د لشکر خبیسي والا او نور مقلدین وغیره په سعودي کې دا بعضې شیخان چې په دې جمهوریتي دیموکراسي حکومتو کې برخه اخلي وغیره دغه د رنګه د مذاهب والا مقلدین چې کوم شیخان دي چې د قرآن او حدیث په مقابل کې تقلیدونه مذاهب او له ځانه وضعي جوړ سوي مسائل چلوي دا ټول تکفیرو الحمدلله خو فحشو مضبوطو دلایلو سره په دې دلایلو سره چې الحمدلله چې هغه الحمدلله پورته موږ ته ګر سره کتلای نه سي نه دلیل را سره ویلای سي که څه هم موږ خو علما نه یو یا د ډېر کتابونه مو هم نه دي ویلي خو خالف حق ولاړ یو د دې وجې څخه نو دا مشرک ډارن خلک دی هغه موحد ته تکیه نه سي کولای دلیل نه سي ورسره ویلی نو له دې وجې څخه نو دا خو موږ هم تکفیروو او تاسو خو بیخي یو مخ داسې نخره جوړه کړې ده چې اته سوه کاله مخکې شیخان مو راخیستي دي بیخي یو غر له بله غره ولي بیخي پر مخ تللي یاست الله ته توبه وباسئ شاته راسئ داسې نه ده لکه کم تاسو چې وایاست نو دا خو یو دلیل د دوی اعتراض وای الحمدلله دا د ښه جوابونه د الله په توفیق سره ورغلو دا خلاص سو رابسو د دوی و دویم اعتراض ته دویم اعتراض د دوی دا ده کم چا چې کلمه ویلې وي او وروسته په ناقضاتو د اسلام کې واقع شوی وي دا مطلق ټول کافر دي مطلق دا معنی چې چا ته په بعضې مسلو کې د قرآن او حدیث دلیل نه وي ورسېدلی نو دوی وایي دا هم کافر ده العیاذ بالله او یا بعض خلک په بعضو مسائلو کې خطا شوي وي نو دوی وایي دا هم کافر دی العیاذ بالله دریم او یا بعض خلک د دین شیان زده کوي یعنی د دین مسائل خو دماغ کمزوری وي زر یې نشي زده کولای په داسې حال کې چې دوی غریبان خپل کوشش پوره کوي نو دوی وایي چې دا هم کافر ده العیاذ بالله وغیره او یا دغه نه هغه خلک چې هغه پر هجرت کولو قادر نه دي یا قدرت نشته نو د دې ودی ته هم زور ده چې دا هم کافران کې او دلایل بیا کم دي دلایل یې دا دي او دا معذور مسلمانان دوی په دې دلیل باندې کافران بولي وایي لکه څرنګه چې هندوان معذور بالجهل نه بلل کیږي دارنګه دا خلک هم معذور بالجهل نه بلل کیږي یعنی دوی دلته دا معذور مسلمانان پر هندوانو باندې قیاس کړي دي جواب زموږ له طرفه وسعد ډلې ته جواب موږ دوی ته دا وایو دا کومه کلمه ویونکي خلک چې دي دا موږ ته د الله په نصرت سره د قرآن او حدیث په رڼا کې پر درې قسمه رامعلوم شوي دي په دې درې قسمه کلمه ویونکي کې دا دوه قسمه کلمه ویونکي مسلمانان دي او دا یو قسم کلمه ویونکي ښه کلک مرتد دي سره له کلمې ویلو نو په دا دوه قسمه کلمه ویونکي مسلمانانو کې اول قسم هغه هغه خلکو ته مسلمانان ویل کیږي یعنی هغه خلکو ته مسلمانان ویل کیږي حکم یې د مسلمانانو ده حکم یې د مسلمانانو ده چې هغوی کلمه ویلې وي او تر هغه لاندې زندگی کوي او په یو ناقص د اسلام کې نه وي واقع دویم قسم هغه خلک دي چې هغوی کلمه ویلې وي او تر هغه لاندې زندگی کوي خو د څه جهلت له وجې په بعضو ناقضاتو د اسلام کې واقع وي هغه له دې وجې چې دوی ته بعضې دلایل د قرآن او حدیث نه وي ورسېدلي یعنې دوی دا خپل جهل له ځانه لرې کول غواړي خو دونه څوک نه وي چې دوی پوهه کړي او د جهل ورڅخه لرې کړي نو د داسې خلکو حکم د قرآن او حدیث په رڼا کې دا ده چې دا مسلمانان دي او د دوی په اسلام کې هیڅ شک نشته هغه په دې دلیل باندې چې یو چاته د قرآن یا حدیث بعض دلایل نه وي ورسېدلي نو په دې سره سړی نه کافر کیږي ځکه چې هر سړی مانده ده کامل هیڅوک هم نشته کامل یو الله ده او بل دا چې له دارنګه جاهلانو مسلمانانو څخه نبی علی السلام بعضې ناقضات لیدلي دي خو هغوی یې فو کړي دي او کافران یې نه دي ورته ویلي هغه د احمد او ترمذی او ابن جریر و غیرهم د ابو عقید لیسی رضی الله عنه څخه روایت کړی دی چې رسول الله کله د غزوه حنین لپاره ووتلو نو د یوې ونې خوا کښې تیر شو چې هغې ته به مشرکانو خپلې اسلحې ځوړندولې په دی وجه هغه ته به یې ذات انوات ویلو نو د صحابه نو د صحابه کرامو څخه بعضې خلکو وویل چې ای د الله رسوله زموږ دپاره هم یو داسې ذات انوات مقرره کړه نو نبی علیه السلام وفرمایل سبحان الله انها سنن تعجب دا خو هغه د موسی علیه السلام د قوم خبره ده چې د بت پرستو د معبودانو په شان زموږ د پاره هم یو بت یو معبود مقرر کړه قسم په هغه ذات چې د هغه په لاس کښې زما روح ده چې تاسو به د تیر شوي قومونو په لاره ضرور روانېږي سنده صحیح نو تاسو ګورئ نبی علیه السلام دلته دا خلکو ته کافر نه دی ویلي بلکې هغه یې پوه کړل او منع یې کړل له دې کاره او هغوی هم منع شول او دویم په مسلم کښې یو حدیث ده چې نبی علیه السلام ته یو صحابي راغلی نو یو مشکزه د شرابو یې ورته هدیه کړه نو نبی علیه السلام ورته وویل ایا ته خبر یې چې دا شراب الله حرام کړي دي نو هغه ورته وویل چې زه نه یم خبر نو بیا و دې صحابي ته یو بل کس په غوږ کښې پټه خبره وکړه نو نبی علیه السلام ورته وویل چې څه خبره دې پټه ورته وکړه نو هغه کس ورته وویل چې ما دا خبر ورته وکړه چې دا شراب چیرته خرج کړه نو نبی علی السلام ورته وویل هغه رب چې د دې څښل حرام کړی دی هغه رب د دې بیع هم حرامه کړې ده نو د اصحابي د دا خپل مشکیزي خوله خلاصه کړه نو ټول یې توی کړو نو تاسو ګورئ دې صحابي د یو حرام شی چې هغه شراب دی د حلالوالي عقیده درلوده د ناخبرتیا له وجې نو نه نو نبی علیه السلام و دې سړي ته کافر نه دی ویلي دا د ده د جهل له وجې او له هغه کاره یې منع کوي دی هم ورڅخه منع شوی او د غرنګ بعضی صحابه کرام ته لکه عمر بن معدی کرب او قدامه بن مذعون رضی الله عنهما ته نو دغه دوه صحابه کرامو د دغه آیات په فهم کې غلط شوي ول له دغه آیاته یې داسې مطلب اخیستی دی اخیستی وای چې د ایمان او تقوا والا لپاره شراب حرام نه دي لیکن کله چې ورسره نور صحابه کرامو لکه ابن عباس او عمر فاروق او علی رضی الله عنهم ورسره مناقشه وکړه او هغوی ته یې شهنزول بیان کړو چې دغه آیات دغه چا په باره کې نازل شوی دی چې هغوی مخکې د حراموالي څخه شراب څښلي وو او بیا مړه شوي وو نو د خلکو دا ګمان و چې هغه مخکني خلک به هم ګناهګار وي کم شراب چې مخکې څښلي وو نو الله عز وجل وویل هغه مخکني خلک ما معاف کړي دي نو دغه دوه صحابه کرام چې کله په دې پوه شو چې موږ له دغه آیات غلطه معنا اخستې ده نو ورڅخه منع شول نو تاسو ګورئ دلته دا نورو صحابه کرامو و دغه صحابه ورته کافر نه دي ویلي سره له دې هغوی یو حرام کار ته حلال وایو لکه شراب دا د دوی د ناخبرتیا په وجه بلکې دوی یې په د خپله غلطي پوه کړو او هغوی هم ورڅخه منع شول نو تاسو ګورئ له دغه حدیثو ښه سمه دا خبره معلومه شوه چې مخکې تفره تحقیق کولو هر ناقص ماتونکی د اسلام نه ده یعنی هر ناقص ته ناقص نه چې ویل کېدلی دریم قسم کلمه ویونکي مرتدین هغه خلک هغه خلک دي چې دوی کلمه وایي او تر دا کلمه لاندې زندگی تیرونکي هم خپل ځانونه بولي خو سره له دې خبرې فبعض ناقضاتو د اسلام کې واقع دي خو د دې باوجود په دوی کې دا طلب نشته چې له چې له خپلو ځانو څخه دا ناقضات لرې کړي او دوی دا هم نه غواړي چې یو داسې څوک پیدا شوی وای چې له موږ څخه یې دا جهل لرې کړی وای بس ښه په خوشحالي سره په دا کفریاتو اخته وي او که د یو موحد مؤمن مسلمان لخوا و دوی ته وویل شي چې په دا کومو کارو چې تاسو اخته یاست د قرآن په دې آیات کې یا په دې حدیث کې و دې ته کفر ویل شوي دي نو د هغه آیات او حدیث په جواب کې دوی وایي چې زموږ د فلار او نیکه خو دا طریقه نه وه او یا زموږ په مذهب او منهج یا قانون کې خو داسې نه دي راغلي او یا زموږ مشرانو او ملایانو خو بیا داسې ویلي دي ولې هغوی علما نه ول ولې هغوی د الله څخه نه ویرېدل ولې هغوی د نبی علیه السلام طریقه نه پیژندله لکه په دې اوس عصر کې چې اکثره د مقلدین د قرآن او حدیث د خبرو په جواب کې دا خبرې کوي او بعضې خو لا دا هم پکې وایي چې زه حنفي یم او فلار مې حنفي وای خاندان مې حنفي دي ملایان هم حنفیان دي وغیره او دا اوس چې ته کوم دین موږ ته راشه دا موږ نشو قبلولای او ته خو وهابي شوی یې لا مذهب شوی یې له دینه اوښتی یې د پلار او نیکه طریقه دې پرېښودله وغیره نو هر څوک چې د قرآن او حدیث په مقا... په جواب کې داسې خبرې کوي بیا که عوام دي او که ملایان دي او که شیخان دي او که قاضیان دي او که مفتیان دي وغیره که په هر نامه وي نو د دغو ټولو خلکو حکم دا ده د قرآن او حدیث فرونا کې دننه چې دا خلک له شک خلاص مرتد دي ځکه چې د دا کم جهل وجه چې دوی فناقضاتو کې واقع دي دوی نه غواړي چې دا جهل له موږ څخه لرې شي او دویم دا چې اوس و دوی ته جاهلان نه ویل کیږي اوس عالمان ورته ویل کیږي ځکه چې د قرآن او حدیث دلیل دوی ته راورسېدلی او اوس دوی په قصد له خپلو ځانو جاهلان جوړ کړي دي او د دې خلکو د کفر دلایل دا دي الله عزوجل د دې خلکو په حق کې داسې فیصله کړې ده ومن یشاقق الرسول څوک چې مخالفت کوي د رسول الله څخه د رسول الله له خبرې څخه مخالفت کوي من بعد ما تبین له الهدى ورسته ترغه چې دوی ته د هدایت لار معلومه شوه هدایت هم ورته معلوم شوی د قرآن او حدیث دلیل هم ورته راورسېدی ويتبع غير سبيل المؤمنين او دی تعبیداری کوي ما سوای لارې د مؤمنانو د بلې لارې تعبیداری کوي د شیطان پر کژو کژو لارو باندې ځي د قرآن او صحیح د قرآن او صحیح حدیث لار ورته راښکاره شوه د جنتیانو لار ورته راښکاره شوه هغه دوی نه قبلوي او د هغه په مقابل کې دی په کژو کژو د شیطان په لارو پسې ځي نو نو ولله موږ به واړو دی ما هغه طرف ته تولا سي دی اوړېدلی ده چې دی اوښتی ده ونسلیه داخل بکو دی جهنم و جهنم ته وساعت مصیرا او بد ځای دی دا جهنم له وجې د ورتلو څخه وقال الله تعالى على رب العالمين واي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بعضی له هغه خلکو څخه څوک دي چې دی جګړه کوي په توحید د الله کې بې له علمه علم نسته ورسره ولا هدن نه هدایت ورسره ده ولا کتاب منیر او نه روشانه دلیل ورسره ده روشانه دلیل خو د قرآن او حدیث ده هغه له ده سره نسته نو د دوی دلایل کم دي الله یې وز راشي و اذا وقیل لهم چې وویل سي دي خلکو ته ده دا مشرکانو ته اتبعوا ما انزل الله چې تاسو تابعداري وکړئ د ما انزل الله چې قرآن او حدیث دي قالو دی وای بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا دی وای موږ دغه څه تابعداري کوو د هغې لارې پر کومه لاره چې موږ خپل پلار او نیکه پیدا کړي دي موږ د خپل پلار او نیکه طریقه نه سو پرېښودلای که څه هم د قرآن او حدیث دلایل راته بیان سو خو هغه د پلار او د نیکه د طریقې له وجې موږ نشو قبلولای الله وایي اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر که څه هم شیطان بولي دوی و اور ګرم ته و اور د و اور لمبې وهونکي ته خو دوی د شیطان پر لاره ځي د رحمان ولارې ته دوی نه راوړي د حق پرستو د قرآن حدیث خبره نه مني وقال الله تعالی علی رب العالمین وای و یوم یعض الظالم علی یدیه ورځ په قیامت به چکونه لګوي ظالم په خپلو دواړو لاسو باندې یقول وای به یا لیتنی ای هلاکت اتخذت مع الرسول سبیلا کاش کې ما د رسول الله سره لار نیولې وای لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني یقینا زه خو ګمرا کړم له قران څخه ورسته لغه چې قران ما تراغلی وي یعنی د قران او حدیث دلایل راته پراته ول را رسیدلی ول ما په هغوی عمل نه کاوی زه په مشرانو پسې وم د پلار او نیکه په لار او طریقه پسې وم وکانه شیطان للانسان خذولا دا شیطان انسان لره شرمونکی مشرکان به وای کاش موږ ابو جهل په دوستي سره نه وای نیولی او منافقان به وای کاش موږ عبدالله بن ابی بن سلول په دوستي سره نه وای نیولی او يهوديان به وای کاش موږ کعب بن اشرف په دوستي سره نه وای نیولی او د غرنګ هر یو مقلد باغ خپل مشر یادوي چې کاش زه د رسول الله د قول او فعل په مقابل کې د خپل مشر په قول او فعل پسې نه وای تللی وقال الله تعالی الله رب العالمین وایي قل ورته وایه اهل الكتاب اهل کتابو تعالوا راسي الى کلمتين یو کلمې ته یو داسې کلمې ته څه معنا یعنی بعضی زموږ به بعضو نورو لره قانون سازان نه جوړوو حرام او حلال به یو او بل ته نه سپارو بې دلیله به په یو او بل پسې نه ځو له یوه او بل څخه به په مسایلو کې دلایل غواړو د رسول الله قول او فعل به د خپلو مشرانو د قول او فعل په مقابل کې نه پرېږدو یعنی لکه دا اوس خلک بازو له بازو علاګان جوړ کړي دي د قرآن حدیث خبر ورته راورسیږي بس دی بیا هم په خپل مشر باندې پسې وي یا په ملا باندې یا دا خبرې کوي چې د ملایانو څه بدلایل نه غواړو بس به ورپسې کیږو او د قرآن او حدیث په مقابل کې خپل مذهبونه چلوي لکه دا اوس مقلدین حنفیان و غیره یا نور عام مقلدین یا تقلید شخصي والا چې بعضو نورو له بعضو څخه لاګان جوړ کړي دي الله یاد بالله نو موږ هم دې مقلدینو د وخته وایو چې تاسو رالسئ له موږ سره به هم تاسو دې برابرې کلمې د کښېنئ نو الله عز وجل وایي فإن تولوا که دوی وګرځېدلو و دغې خبرې ته نه کښېناستو دا د توحید خبرې ته فقل اشهد باننا مسلمون تاسو ورته وایاست چې موږ شاهدي ادا کوو چې موږ مسلمانان یو موږ د قرآن حدیث پر خبره باندې ولاړ یو وقال الله تعالى على رب العالمين وایي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا دا هغه کافران خو په ظاهري کارو د دنیا باندې ښه پوهیږي د دنیا تجربې او علمونه خو ښه پیژني په کسبونو او تجارتونو او او زمینداریو او د دنیا آبادی په کارونو کښې خوشه ماهر دي د دنیا غلط سیاست ورله خوشه ورځي جهازونه خو یې جوړ کړل یعنی یعنی دا خلک خو د دنیا په کارو ډیر ښه پوهیږي په پیسو خو سپینګیری هم ډیره ښه پوهیږي سپینسری هم او ځوان هم ټول ور باندې پوهیږي د دنیا فکارو حتی کله یو شپون کې څخه پښتنه وکي شپون کې شپانه په غره کې که پښتنه خور څخه وکي چې دا ستا څو ګډان پسونه دي نو د هغوی ټولو نومونه یې زده دي چې پلانک کې دومره مال مې ده دومره تعداد او دا او دا نومونه دي خو که د دې په مقابل کې د الله پوښتنه خو ورڅخه وکړي چې الله رب العالمین ذات او صفات ترمنځ فرق کولای شي دی نه پیژني د الله ذات نه پیژني ورته وا د الله صفات د الله صفات نه پیژني او د غرنګا د کلمې معنا ورته وپښته تپوس ورڅخه وکړه د کلمې معنا نه پیژني د کلمې معنا د لمانځه معنی یې نه ده زده په هېڅ هم نه ده خبر خالي دنیایي کار یې په مخه اخیستی ده یعنې خو خو د هغه سړي بیا هم قربان سم چې د قرآن او حدیث دلیل نه یې ورسېدلی چې ور ورسېږي دی پر تېر شویو کارو ارمان کوي افسوس کوي الله ته جاړي توبې باسي او دا وایي چې په دا مسایلو کې خو زه ډېر غلط وم او اوس به زه دغه آیات او حدیث خامخا انشاءالله عملي کوم او انابت والای نو دا خوم صحیح کاس ده مؤمن ده او هغه کافر به څه کوي چې یو خو په کوپر کې واقع وي او بل چې د قرآن او حدیث دلیل ورته بیان کې دی وای دا خو زموږ په مذهب کې نسته دا خو زموږ رواج نسته دا خو زموږ په علاقه کښې نسته دا دونه ملایان پر یوه خوا دی او ته پر بل طرف یې نو موږ ستا خبره نه شو منلای د دغه آیات هم د کافران مستاق دی دا کچیرې اصلي کافر وي خو دا اصلي کافر او کچیرې کلمه ویلې وي نو هم دا رنګه خبرې کوي بیا ورستلې کلمې دی مرتد شوی د ودې ته بیا مرتد ویل کیږي دا دواړه کافران دي خود د د وهم دی چې دی عن الاخرت الاخرت هم دی غافلون نا خبر دي د آخرت لغه کارونه خبر دي په دنیاي کارو ښه پیږي ان الذين يقينا هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې امید نه لري د ملاقات زموږ ورزو بالحیات الدنیا او خوشحاله شوی دی دی په ژوند دنیوي باندې وطمئنو بها او مطمئن شوی دی په ژوند دنیوي باندې یعنی ژوند دنیوي خو که څه هم د سرګردانۍ کور ده د پریشانۍ کور ده خوشحالي خو نشته پکې خو دوی له آخرت دومره غافله شوي دي د الله له ملاقات نه دومره ناخبر دي د الله له ملاقات امید نه لري نو دغه وجه په دې پریشانه ژوند کې دوی خوشحالي کوي خوشحاله پکې ګرځي لکه حیوانات تر حیوانات هم بتر دي دا خلک له حیوانه خو پوښتنه نه کېږي له دې نه خو پوښتنه هم کېږي دا هغه خلک دي چې دا هغه خلک دي چې په دنیا کې ژوند د حیواناتو تیر کړی ده خو پښتنه به د انسانانو ورڅخه کیږي د انسانیت څومره کسدار دي دا خلک الله دې مونږ او تاسو له دوی څخه نه ګرځوي والذین هغه کسان هم چې دی عن آیاتنا لا یاتو زموږ غافلون ناخبره دي په دنیا کې خوشحال ګرځي د آخرت له زندګۍ څخه ناخبره دي اولئک مأواهم النار الله وایي دا کسان چې د ځای د دوی شته دا اور ده بما په سبب دا حق کانو یکسبون په سبب دا عملونو چې دوی کوي نو تاسو ګورئ په دغه آیاتو کې الله عز وجل وغو خلکو ته کافر وویلو کم چاته چې د قرآن او حدیث دلیل ورورسیږي او دوی بیا هم هغوی ته خپل ځانونه نه تسلیموي او د هغوی په مقابل کې خپل خواهشاتي شیان پیش کوي او دا بحث مرجعه ملایان او مفتیان او قاضیان او عوام بیا و هغه چاته هم کافر نه وایي کم چاته چې د قرآن او حدیث دلیل ور ورسیږي او د یې نه مني او معذور بالجهل یې بولي سره له دې خبرې چې د قرآن او حدیث دلایل ورته راوړي بیا هم دوی وشکاره کافر ته کافر نه وایي او خپل دلیل خالص دا پیش کوي چې کافر ته کافر ویل دا خو د لوی ملایانو کار ده بس که پلانکی ملا یو چاته کافر ووایو هغه به کافر وي او که پلانکی ملا یو چاته مسلمان ووایو هغه به مسلمان وي بیا که هر څونه آیاتونه او حدیثونه ورته ووایې و هغه ته اعتبار نه ورکوي او که دې بیا د دغه مرجعه په مخ کې وښکاره کافر ته مسلمان وویلو نو دی دا نیوکه بیا نه درباندې کوي چې دا دی ولې کافر ته مسلمان وویلو او یا دا خو د لوی ملایانو کار ده او یا او یا دې د دغه مرجعه په مخ کې و یو چاته وویلو وویلو چې غله یا زناکاره یا سودخوره نو دوی دا نیوکه نه در باندې کوي چې غله ته غل ویل یا سودخور ته سودخور ویل یا زناکار ته زناکار ویل دا د لوی ملایانو کار ده دا ولې دا خلک داسې چمنه کوي دا ځکه چې په دوی کې په خپله ایمان نشته بلکې کافر ته هغه څوک کافر ویلی شي چې په ده کې په خپله ایمان وي او غل ته او غله ته هغه څوک غل ویلی شي چې هغه په خپله غل نه وي او زناکار ته هغه څوک زناکار ویلی شي چې هغه په خپله زناکار نه وي او سودخور ته هغه څوک سودخور ویلی شي چې هغه په خپله سودخور نه وي نو یو بیمانه به و بل بیمانه ته څه ووایي چې ته کافر یې یو غل به بل غله ته څه ووایي چې ته غل یې یو سودخور به بل سودخور ته څه ووایي چې ته سودخور یې یو زاني به بل زاني ته څه ووایي چې ته زناکار یې یو دیوس به بل دیوس ته څه ووایي ووایي چې ته دیوس یې وغیره او بل خبر هر وخت که یو چا د شرکی د شرک د کار یا کفری کار یا د ګناه د کار دفاع کوله نو تاسو د هغه کس په باره کې تحقیق وکړئ په ده کې په خپل هغه کار موجود وي نو په اصل کې داسې نه ده لکه کم دا د مرجعه و سوچ چې ده بلکې هر مسلمان کولای شي چې په کم چا کې سکاره کفر موجود وي وروسته تر ارتفاع د موانع تکفیره و هغه ته کافر ووایي ځکه چې کافر ته کافر ویل دا هم د الله داسې عبادت لکه لمونځ وغیره دا د الله عبادت ده نو اوس به راشو و خپل مطلب ته نو را به شو نو ای د سات ګمراه ډلې تاسو چې دا ټول خلک مطلق کافر بولئ بیا که هغه معذور بالجهل دي او که نه دي او که خطا شوي دي او یا د قرآن او حدیث دلایل نه دي ورته رارسېدلي نو دا ستاسو انکار ده له دغو حدیثو څخه په کومو کې چې رسول الله دا بعضې خلک معذور بهالجهل بللي وو او تاسو دا وایاست چې رسول الله دا ښه کار نه ده کړی چې د خلکو ته د چې د دې خلکو تکفیر یې نه ده کړی العیاذ بالله نو ای ګمراهانو الله ته توبه وباسئ نو دا دویم اعتراض هم الحمدلله دا د خلاصو د دی چې د قرآن او حدیث پر ونا کښې دوی ته خوندور جوابونه د الله په توفیق او نصرت سره ورغلو دریم اعتراض دوی دا کوي چې په مل عمر کې بعضې ناقضات د اسلام موجود ول نو هغه کافر ده او تر مل عمر را لاندې چې کم خلک ول نو په هغوی کې که ناقضات د اسلام موجود دی او که نه دی موجود دا ټول مطلق کافر دی خالص د مل عمر له وجې یعنی د دې خلکو نواقض الایمان ملا عمر ده او خپل دلیل دوی دا پیش کوي دغه آیات چې ان فرعون و همان و جنودهما كانوا خاطئين جواب زموږ له طرفه او سعد ډلې ته جواب موږ تاسو ته دا وایو چې د ملا عمر په حق کې چې کومه خبره کیږي هغه دا چې ده د قرآن او حدیث پر هغو ترجمو فایبندي ولګوله په کومه ترجمه کې چې به د دغه معلومو زیارتو رد کېدی او پر هغو زیارتو داسې شرک کېدی لکه څنګه چې مشرکانو په مکه کې پر بتانو کاوی او په هغه ترجمه کې د دې خود ساخته حنفیت رد کېدی کوم چې په سلو کې نوي مسایل له قرآن او حدیث سره په ټکر کې دي او هغه خلک ما په خپل هم لیدلی دي چې هغوی ویل ملا عمر زموږ د قرآن او حدیث پر ترجمو پایبندي راولګوله نو زموږ دا وایو چې که ملا عمر رښتیا هم دغه رنګه کارونه کړي وي چې د قرآن او حدیث پر با پر دا بعضو خبرو یې پایبندي لګولې وي نو بیا ملا عمر له شک خلاص مرتد شوی ده هغه له دغو دوو وجو چې یو خو یې د قرآن او حدیث په مقابل کې د شرک کومه کړی ده او دویم یې له قرآن او حدیث سره بغض کړی ده او له قرآن او حدیث سره بغض کول په دې سره سړی کافر کیږي هغه په دې دلیل باندې قال الله تعالی ذلک بانهم یقینا دغه ګمراهي د کفارو چې وه د هلاکت د کافرانو چې د دا زه په څه واجه کوم یقینا دوی چې دي کریهو ما انزل الله چې دوی بد ګڼي هغه څه چې الله نازل کړي دي دوی له قرآن او حدیث سره بغض کوي فاحبط اعمالهم الله وای د دوی اعمال مې ور برباد کړل موږ تاسو ولیدل چې کم څوک له قرآن او حدیث سره بغض کوي په هر دور کې هغه الله مرتد کوي تاسو ګوري په دا انقلابو کې په دا انقلابونه سره روان دي د اکثره خلک چې مرتد سول نه منزل الله سره بغض کوي نو دا خو موږ هم در سره ومنل چې دا خو مرتد ده دا د د عقیدې والا کده یې کده د پرنګ د د پرنګ عقیده او د غننګ کارو کردار د بل چاوي نو دا خو موږ منو چې دا مرتد دي او خبر اوس په دې کې ده او تر ملا عمر را لاندې چې کم خلک دي نو که دا خلک دي نو په دې کې اوس موږ تاسو ته جواب دا ده ورته غوږ شي او تر ملا عمر لاندې چې کم خلک دي نو که دغه خلک دي او که هغه خلک دي چې د روس په وختو کې یې جهاد کړی وی او که تر دغو خلکو مخکې چې کمې پیړۍ دي نو د دې ټولو خلکو په حق کښې زموږ تاسو ته هغه جواب ده کم جواب چې موسی علیه السلام و فرعون ته ورکړی وی قال الله تعالى الله رب العالمين واي قال فرعون ورتويل فما بال قرون الاولى فرعون ورتويل پس څه حال لو د پیړیو مخکنیو چې موږ ته خو کافر وایه نو د پیړیو مخکنیو په حق شې موسی ستا څه عقیده ده قال موسى موسى پیغمبر ته ویل علمها عند ربي في كتاب لا يدل ربي ولا ينسى وویل موسی پیغمبر علم د هغو پیړیو مخګنیو د رب زما سره ده په کتاب کښې نه غافله کېږي رب زما او نه هېروي خبره نو موږ هم تاسو ته دا وایو چې په هغه وخت کې موږ حاضر نه وو نو هغه یو بل وخت وای ګوري یو جدا وخت وای موږ حاضر نه وو او هغه کم خلک چې تیر سوي دي نو د علم د هغوی له ربه سره ده او بل او دا کم آیات چې تاسو را نقل کړی ده چې ان فرعون و همان و جنودهما دا دلته نه ورسره برابرېږي ځکه چې په دې وخت کې د جنګ اعلان د کفارو خلاف شوی وی نو له دغې وجې هر مخلص مسلمان راتلی او ګډون یې پکښې کاوی لپاره د دې چې د مسلمانانو کومک وکړي د کفارو په مقابل کې یعنی موږ دا وایو د ملا عمر په وخت کې که په مخکنو وختو کې چې کم څوک کم چا کلمه ویلی او وروسته بیا ناقض کې راغلی او داسې ناقض چې موانع تکبیر هم کې منتفی وي نو له داسې ناقض که څوک په هغه وخت کې په داسې ناقضاتو کې واقع اوس وي موانع د تکبیر هم پکې منتفی نو دا به کافر وي او تر دغه رأیي خواته کم څوک ګولو یعنی چې هغه کلمه ویلې و یا بعض مسائل نه ورسېدلي یا په بعض مسایلو کې خطا سوي دي و غیره نو هغه دا چې د هغو حکم د مسلمانانو ده نو زموږ تاسو ته دا جواب ده او دا جنگ داسې نه ول لکه دا اوس موجوده امارات چې ښکاره د مسلمانانو په مقابل کې جنګیږي لکه څنګه چې دا اوس د اسلامي خلافت په خلاف هم جنګیږي خالص د کفارو په اشارو او د دې خود ساخته حنفیت د نافذولو لپاره مسلمانان شهیدان کوي و دغو موجوده امارتیانو ته خو موږ هم مطلق ټولو ته کافر وایو دا خو ښکاره صفونه جوړ دي او ټول داسې خبر دی چې بیخي داسې بیخي دی له شکه خلاص خبر دی ټول چې دا خلک د مسلمانانو په مقابل کې جنګ کېږي ښکاره ورته را روانې ټوپکې په لاس کې پوښتنه هم نه کوي دا څوک دي بس چې چا ورته ویل دا ماشومان سره پرې کوي نو بس دی دا پوښتنه نه کوي دا وړتیا ماشومان سره پرې کوي که چا ورته ویل دا خلک وزني او دا داسې کوي بس دی پوښتنه نه کوي بس مطلق جنگی زده خلک خو ښکاره د کافران دي او د کافر سره لبس کړی ده د کافر ملګری دي د کافرانو و مشرانو ته سجدې لګي کافرانو دفترونه ورته جوړ کړي دي کافرانو ته وایي چې ها اولای دغه ها اولای دا کافران سي دي اهدا من الذين امنوا سبيلا دا کافران تر مؤمنانو وسم پر هدايت دي دا له قران او حدیث سره دونه بغض لري د قران او حدیث په مقابل کې د کفارو مشران سجدي لګوي دا ښکاره په کفر کې واقع دي نو را به خپل مطلب ته نو اې د سات ګمرا ډالې تاسو چې مطلق د مل عمر را لاندې ټول خلک کافران بولي العیاذ بالله نو دا له ظلم او کفر یو ډکه خبره ده چې تاسو یې کوئ الله ته توبه وباسئ ای ګمراهانو څلورم اعتراض نو دا یو اعتراض خو خلاص الحمدلله د قرآن او حدیث پر ونا کې د الله په توفیق سره دوی ته جوابونه ورغلل څلورم اعتراض د دوی دا ده چې د اسلامي خلافت مجاهدین ټول مرجعه دي نو مرجعه هم کافران دي جواب زموږ له طرفه وسعت ډلې ته جواب موږ دوی ته دا وایو چې د اسلامي خلافت په مجاهدینو کې هغه خلک چې په هغوی کښې ښکاره ناقضات د اسلام وجود ولري او یا تقلید کوي بیا که تقلید شخصي وي لکه دا بعضې خلک چې وایي موږ حنفي مذهب یو او یا عام تقلید کوي د نورو علماو یا د خپلو مشرانو د مثال په ډول کله چې پر یو واقعه باندې د قرآن او یا حدیث دلیل و دوی ته پیش سي نو دوی د هغه په جواب کې وایي زموږ مشران او ملایان خو بیا داسې وایي ولې هغوی نه پوهیږي ولې هغوی د الله څخه نه ویریږي ولې هغوی د نبی علیه السلام طریقه نه پیژندله او زموږ په منهج کې خو داسې راغلي دي وغیره نو دارنګ یعنی دا یعنی دغه د قران او حدیث خبره خالی د دې شیانو د تقلید لوجه نه قبلوي نو دا رنګ عقیده ولا مرتد ده ځکه چې د قران او حدیث په مقابل کې خالص د خپل مشرانو او ملایانو پر خطایانو درېدل خالص د تقلید لوجه چې دا کفر ده او نو دا کفر د خالص د تقلید د واجب پر د دوی پر خدایانو درېدل او دلایل هغه دي مخکې چې د کلمو ویونکي د اقسام په موضوع کې تیر سول لکه لم لکه هغه یا لیتنی هغه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا وغیره هغه نور آیتونه چې کوم من الناس من یجاهد فی الله بغیر علم او د غرنګ نور تعالی الی کلمتین وغیره نور آیتونه هغه دلیل دی بس او نور چې کوم را او نور چې کوم د اسلامي خلافت عام مجاهدین دي چې هغه تقلیدي عقیده نه لري او ښکارا داسې ناقضات په دوی کې نه دي موجود چې موانع تکفیر کې من تپی وي نو دوی په دا رنګه ښکارا ناقضاتو کې ګرځي یعنې دوی دا رنګه هم نه دي نو نو دا داسې مسلمانان دي چې په نړۍ چې په نړۍ کې کم ساري لیدل کېږي ځکه چې دا هغه خلافت دی چې د رسول الله اکثره سنت طریقې دوی په اکثرو خلکو وپېژندلې او د کلمې شرطونه او ارکان او د طاغوت بعضې مشران او نواقض الایمان دا دوی په اکثرو خلکو وپېژندل او د دیموکراسۍ کفر او د وطن فرستۍ کفر او د قوم فرستۍ کفر دا دوی په اکثرو خلکو وپېژندل او د شکر سجده دوی په اکثرو خلکو وپېژندله دا د شکر سجده چیرې و پخوا موږ خو نه پېژندله خلکو به یو ځای پر یو پوسته باندې جنگ وکړي د هغې خواس برکلوس کنځل به یې کول ول څنګه هم کړو د دې څه وڅه نو اوس الحمدلله چې پوسته پاته کې دا دی د شکر سجدې الله ته مجاهدین لګوي او د الله حمد وایي الله ته ځاړي دا دوی په خلکو وپېژندل او د هر قسم پرېبګر کافر پرېب لکه د پاکستان د اس آی یا د غرنګه د نور کافرانو لکه ایران ترکیه و غیره نور پرېبګر ملکونه چې کوم ول د دغو چل او فریب دا دوی په اکثرو خلکو وپېژندل او د خلافت او د خلافت شرطونه دا دوی په اکثرو خلکو وپېژندل ځکه چې مخکې به هر چا دا ویل چې د هر ملک د مجاهدینو خپل مشر ده او د هر ملک مجاهدین دي د خپل مشر تر مشرۍ لاندې جهاد کوي او د یو ملک والا مجاهدین دی دا بل ملک د مجاهدینو فکار کار نه لري او په دې نو خبر چې د ټول مسلمانانو به خلیفه یو وي بیا که په هر ملک کې مسلمانان وي د هغه خلیفه تر مشرۍ لاندې به جهاد کوي او د هغه خلیفه امر پر ټول مسلمانانو باندې فرض ده او دا هغه خلافت دی چې د یو کافر سره یې هم سټه نه ده لګېدلې بلکې خالص د یوه الله په امر جنګېږي او دا خلافت دی چې په دې کې خالص د قرآن او حدیث لپاره مجاهدین قسم قسم قربانۍ ورکوي نو عمومي خلافت دا شان و خلکو ته ورښودلي دي نو اوس چې په خلافت کې بعضې افراد دا شان نه عملي کوي نو په دې کې خو د عمومي خلافت ګناه نشته او که عمومي خلافت ورباندې خبر وي بیا هم دا بعضې افراد له دغه رنګه غلطو عقیدو تقلیدي عقیدو څخه نه منع کوي نو بیا په دې کې شک مه در اچوئ چې دا خلافت به هم الله عز وجل د نورو تنظیمو په شان ختم کړي بلکې تر هغوی به یې هم زر ختم کړي ځکه چې کوم څوک چې الله عز وجل ډېر پوهه پوهه کړي نږدې د رب ستاسو چې هلاک به کړي دښمن ستاسو او نایبان به کړي تاسو په ځمکه کښې نو ګوري به چې څرنګه عملونه کوئ تاسو تاسو ته به هم کتل کېږي الله ویل که دا نور تنظیمونه چې مې غار کړل زما احکام یې صحیح نه نافظول تاسو ته به هم کتل کېږي که تاسو نه نافظول بیا نو له تاسو به هم ځمکې اخیستل کېږي عذابونه در باندې راځي نو را به شو خپل مطلب ته نو ای د سات ګمرا ډلې تاسو چې ټول د اسلامي خلافت عمومي مجاهدین مرجعه بولئ نو دا ستاسو له ظلم او کفره ډکه بې انصافه خبره ده و الله ته توبه وباسئ الحمدلله دا اعتراض هم د دوی خلاص و آخري اعتراض د قرآن او حدیث پر وړاندې کې خوندور جوابونه ورغلو اوس به راسو نو اوس راشئ د دوی و خپلو اعمالو ته چې چې د دوی په خپل و دین ته څومره خدمت روان ده اعتراضونه خو تاسو ولیدل را بسو د دوی خپل اعمالو ته نو زموږ او د دوی له خراسان راوتلو وروسته یو څه وخت بعد ما و دوی ته حال ورکړي چې تاسو راشئ او اوس نو د جهاد یو ترتیب برابر کو چې قتال شروع کړو نو سعد په جواب کې راته وایي وای الله عز وجل وایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه او ما غورځوي خپل ځانونه په خپل لاسونو حلاقات ته نو تاسو ګورئ د خبره وکړه ته سوچ پکې وکړئ سره له دې خبرې ابو ایوب انصاری وایي چې کله چې کله اسلام ښه خور شوی او فراخه علاقې ونیولې شوې نو موږ د جهاد په کارو کې یو څه سستی شروع کړه او څه ناڅه مو دنیایي کارو ته مخه کړه نو الله عزوجل دغه آیات را نازل کړو چې جهاد پرې ښودل او دنیایي کار شروع کول دا هلاکت ده او سعد بیا وایي چې چې دنیایي کار پرې ښودل جهاد کول دا هلاکت ده سوچ پکې وکړئ او بل خبره او ستا دوی خو به دا خبره کوله چې دا خلک ټول کافر دي نو ما ورته وویل چې په دې کې خو شک نشته چې اوس اکثره خلک په ناقضاتو د اسلام کې واقع دي خو اوس د دې خلکو له دې ناقضاتو د اسلام د راوتلو طریقه څه ده راشي چې اوس یو داسې طریقه برابره کړو چې دا خلک له دا کفریاتو څخه راووځي او په اسلام کې داخل شي خو د دوی له خلو به په دې باره کښې اکثره ما دا جوابونه اورېدل چې پرېده یې قرآن او حدیث موجود دي حجت پر دا خلکو قایم ده ضرورت یې نشته نو ای زد ای نو ای سعد موږ تاسو ته دا وایو چې اوس نو ضرورت د عیاشي ده چې عیاشي وکړو یا خالص ټاپې ولګو بس نور خدمت به پاته وي نور خدمت به هم کوو ټاپې به هم پر خپل ځای لګو ستاسو په رنګ نه نو د سعد لکه چې بله خبره هغه ده نو د سعد لکه چې یوه ورځ عیاشۍ ته شوق شوی ده نو ما ته یې پر ټلیګرام رابطه راوکړه چې سعودي ته به ځو هلته اوس سعودي د ډېر وخت لپاره اجازت ورکوي چې وخت تیر کې نو دورې به ترتیبونه برابر کو ځکه چې عرب ډیر سخت کافر دي د هغوی په مقابل کې به جهاد شروع کوو نو ما چې کله د سعد خبرې واورېدلې نو نو ډیره غوسه راغله هغه له دې وجې چې سعد چې ته دلته په افغانستان غوندې ملک کې له ویرې خپله ږیره خریلې ده او ته بیا اوس په سعودي کې عرب قتلوې خو لږ وروسته مې بیا رابطه ورسره وکړه نو سعد ته مې وویل چې هلته په سعودي کې خو ډیر سخت کفر شروع ده او بې حیایي او نارواوې دي کیږي نو هلته څه کوې یعنې دې بېحیایي او نارواوې کېږي نو هلته څه کوي نو دی په جواب کې راته وایي چې نه هلته خو امام امام مهدي هم راپورته کېږي او داسې ده او داسې ده نو د دې خلکو تر کار کولو او عباسیاتو ته ډېر زور وایي او هغه بل حاجي مصعب و خپل زامنو ته انګریزي سرونه او مخام ور جوړ کړي دي او مکتب له او مکتب ته لیږي او یو څو سادهګانې د تکفیر لپاره په کرایه راوستلې دي نو هغوی ته یې ویلي دي چې خلکو ته کافران وایاست او دا پوښتنه ما ورڅخه کوئ چې په کوم دلیل د تکفیر په باب کې د اجدلاور مصعب وړوک فرعون د قرآن و حدیث و دلایلو ته ضرورت نشته ځکه چې په دې باب کې دوی له خپلو ځانو شارعان جوړ کړي دي العیاذ بالله او اوس په ښه بنګله کې پروت لکه هندو د اسلام او مسلمانانو له حاله ناخبره او اوس خالص نیټ ته ناست چې نن پلانکی مړ شوی ده او نن پلانکی او خپل ځان ته فهم نشته چې زه به هم یوه ورځ مړ شم دی بیا له خو بعد علاقې فتح کوي بیا به دې شرایط کې ناپېزي په دغه رقم ته مقاصدو او سستو اهدافو باندې او هغه بل اکرمه یوه ورځ یوه ملګري ته ویلي ول چې دا ماشومانو ته مکتب ویل څنګه دي نو هلته یې د نورو خلکو په باره کې ټافیه لګولو ته وګورئ او دلته یې د ځان په باره کې وخپلو دلایلو ته وګورئ او مقتدیانو به قسم قسم تحفې ورته رالیږلې او له داسې خلکو سره یې اړیکې وې چې د هغوی هیڅ پته نه لګېدله چې دا څوک دي او اوس یې طبیعت داسې شوی ده چې دغسې طبیعت ما نه د هندو لیدلی ده او نه د مسلمان او دا سړی د قرآن تفسیر نه ورګوري وایي دا مرتدو لیکلی ده او یو څه عربي یې په مکتب کې زده کړې ده او اوس ټوله شپه ورځ نیټ ته ناست وي او څه نه څه خپل خواهشاتي او کفري نشریات کوي نو دا د دې خلکو و دین ته خدمت وای او هغه یې دعوه او اعتراضونه ول خو دې خلکو ته به ما خو دې خلکو ته به همیشه ما ویلې چې په دا بعضو ځایو کې غلط یاست او داسې کوئ خو دوی به په, جو... په خپل تکبر کې راغلل او دا خبرې به ښې نه ورلګېدې خو آخر چې ما له دوی څخه برعت وکړي هغه ما په دوی کې دا ښکاره کفر ولیدی هغه دا هغه دا چې سات به داسې کول چې یو چا به پر خپل سپینږیري فلار یا مور پوښتنه وکړه نو ده به ورته ویل چې کافر شوې نو یوه ورځ الله عز وجل په خپله مهرباني سره زما فهم و دې آیات ورواړوو او سعدوی ته مې ورولېږلو چې په دې آیات کې خداسې راغلی دي هغه آیات دا ده بخاری او مسلم د اسماء بنت ابي بکر صدیق رضی الله عنها څخه نقل کړی ده هغه فرمایي زما مور مشرکه وه مګر هغه د اسلام سره مینه کوونکی وه نو زما کره د صلح حدیبیه په زمانه کښې راغله چې قریشو د رسول الله سره معاهده کړې وه نو ما د نبی علی السلام څخه پوښتنه وکړه چې زه د مور سره صلح رحمی وکړم نو الله دغه آیات را نازل کړو چې نیکی وکړي له دوی سره نیکی څرنګه یعنی لار ښوول به هغوی ته هغې باندې خوراک کول د هغه هدیه قبلول هغه سره عرشه درشه کول وتقسط الیهم او انصاف وکړي له دوی سره انصاف څه معنا معنا د هغوی سره د لوز حفاظت وکړئ په هغوی ظلم مه کوئ او کله چې د هغوی سره تجارت کوئ په هغوی کښې ورسره خیانت مه کوئ یعنی ان الله بشک الله رب العالمین است یحب المقسطین خوشوي انصاف کوونکی نو ملګرو په دې کې دا خبره سته چې موالات کول له دوی سره نه دي جایز موالات کفر دي هغه نه له حربي کافر سره کولای سي نه له غیر حربي سره کولای سي موالات او دغه کم شانس دي دا بیا له دغو غیر حربي کافر سره بیا دا شان جایز دي او له حربي کاپیر سره دا شیان څنګه دي نو په دې کې د دعوت په شکل کې یو مسله سته چې عمر رضی الله عنه یو ورور ته یو چوفان ورلېږلی وله دا یو حدیث سته نو د دعوت په شکل کې دی را دعوتاوی او موالات په یو صورت کې هیڅ کافر سره نه دی جایز موالات نشي ورسره کولای خو دا مسلې تفصیل غواړي جدا جدا دي سره نو کله چې ما ودوی ته دغه آیات او دغه رنګه یو څو نور حدیثونه ور ولېږل نو سعد په جواب کې راته وایي چې دا هسې ځان ته یو لاره جوړول دي او له دغه آیات او حدیثو څخه منکر شوی دا ځکه ورڅخه منکر شوی چې د چې د دا څو کاله خلک تکبیر کړي ول هغه خواري عباس تلله نو بس ما هم د الله د رضا لپاره برعت ورڅخه وکړي دا خلاصه سو دا خبره خو تاسو ته وایم ای ملګرو په دې آیات کې د دې خبرې لحاظ کول پکار دی چې د دې آیات اکثره هغه خلک مستاق نه دي چې هغه د قرآن او حدیث په مقابل کې د قبرو او پیرانو عبادت کوي او یا د وطنیت او قومیت عبادت کوي او یا د مذهبو عبادت کوي یعنی د قرآن او حدیث دلیل ورته پیش سي نو دوی دغه په جواب کې وایي دا زه نشم قبلولی ځکه چې زه حنفي یم فلار مې حنفي وای او نیکه مو حنفیان دي او خاندان مو حنفیان دي او ملایان مو حنفیان دي یعنی د رسول الله سنت ترقې نشي قبلولی خالص د دغه شیانو د تقلید له وجهې ځکه چې په دې خلکو کې اکثره خلک متجاوز کافر دي نو په دغه خلکو کې د دغه آیات خالص هغه خلک مستاق دي چې هغه د قرآن او حدیث له خبرو سره کین او زید او بغض نه لري دا خلاص وو دا خبره په دې به انشاءالله پوه شوي یاست او بل خو یې فسادو کې دا موجود وی لکه حنفي مقلدین بعضې خلک یې خالص په اټکل هم تکفیرول د مثال په ډول چې د چا په حق شي به دا خبره ورته وشوه چې دا پلانکی سړی ډیر بېحیا ده نو دوی به ویل دا چې بېحیا ده دا خو نو په عقیده نه پوهېږي چې په عقیده نه پوهېږي دا خو نو کافر ده او یا دا پلانکی سړی چې د د دې خونو قرات نه د برابر چې قرات یې نشو برابر نو خلمنځ یې نه د صحیح شوی چې لمنځ یې نسو صحیح نو دا سړی خو کافر ده دا خو ما په خپل فساد کې لیدلای ده او بل د خلکو د موالاتو او معاهداتو او مداراتو او احسان او انصاف او دعوت ترمنځ فرق هم نشوي کولای کوم چې له کفارو سره دا په څه طریقه باندې کیږي نه نه د دې فرق نه شوی کولای یعنی هسې بې ځایه په افراط او تفریط کې اختول او بل خو دا پکښې و چې د یو چا په باره کې به ورته ویل شوی چې فلانکی داسې د کفر کارونه کوي نو دوی به بس داسې زر ټاپه ور به ولګوله چې دا کافر ده او تحقیق به یې وروسته کولو بیا به نو سم پکې قصدار هم سو چې دا اوس څه پېښه سوه او بل خو دا پکښې وایي چې تا به دوی لپاره چې تا به د دوی لپاره د خیرخواهۍ سمه خبره وکړه نو دوی به لس غلطې معناوې تر وایستلې بدګمانۍ یې ډېرې درلودې او بل خو دا پکښې وایي چې څوک به د دوی ملګری شوی نو اکثره وخت به په غیبت اخته وایي او بل خو دا پکښې موجود وای چې د الله پر مخلوق خو یې بیخي رحم نه کوئ چې یو سائل به درته ودرېدی نو دوی به ویل چې ده ته څه مه ورکوئ دا کافر ده سره له دې خبرې چې رسول الله کافر سائل ته هم خیرات ورکړی ده او په خپل منځ کښې هم پر یو بل باندې دومره رحم او ننګ نه درلودی لکه څنګه چې یو غل پر بل غله باندې لري او یو روئیني او چرسي پر خپل ملګري باندې لري سره له دې خبرې حمزه رضی الله عنه چې د احد د جنګ په ورځ پر میدان شهید کړل شوی پروت و نو نبی علیه السلام چې ولیدی نو ډیر بې اختیاره ورته وژړل ورته ویې ویل ای حمزه ته خو هغه سړی وي چې تا اوس رحمۍ قایمولې نو سعد دی کمړه شول نو ژړا خو بلا څه کوي چې خلک به ور باندې کوي بلکې که یو مسلمان پر تیریدو قبر به یې په لاتو وروي چې دا هغه ظالمان دي چې تر غلو او هندوانو هم بې رحمه ول او بل دا خو پکې وای چې د الله تر ویره د مخلوق ویره زیاته پکې و له مخلوق له مخلوق ویریدل دا د دوی ویره ته چې به سړی وکتل د سړی به شکر باندې راغله چې تاسو مسلمانان نه یاست ځکه چې مؤمن باید غیرتی او زړور وي او بل خو دا پکې و چې لاس د نیکی کارونه دی کړی وای او یو غلط کار نو دوی به غلاس نیکی هیر کړی هغه یو به دی به یادوله او بل په دې خلکو کې دا صفت هم موجود وای چې د دې ټولو خطایانو باوجود دوی له بعضې علماو سره نه لیدل چې بحث ورسره وکړي لپاره د دې چې دا جهل د قرآن او حدیث په رڼا کې له خپلو ځانو لرې کړي بلکې په د خپل جهل کې ښه خوشحاله ښه خوشحاله ګرځېدل وزین لهم الشیطان ما کانو یعملون کم څه چې دوی کول هغه شیطان ورته ښایسته کړي ول خو دې خلکو ته چې دا کوم مرض زور رسېدلی ده دا ماته له دوه شیانو رامعلومېدی یو د تکبر له وجې او بل د الله د نعمتو د ناشکري له وجې چې د الله ناشکري یې کړې وه او بل بعضې ښه خویونه هم پکښې ول ځکه چې له بعضو خبرو یې موږ ته فایده راورسېدله نو له دغې وجې الله دې هدایت ورته وکړي ځکه چې دوی چا پر خواریو او تکلیفو هم زړه نه کېږي چې عباس ولاړ سي ډېر خلک دې نن لګیا دي د رسول الله د قران او حدیث تابعداري صحیح نه کوي نور عملونه کوي نو دا د دې اعمال ټول برباد دي بلکې دغه سړي اعمال به سوي چې خالص د قران او حدیث تر تابعداري کې دننه وسی نو اوس د دې بیان د کېدلو باعث دا وای چې ما دوی ته یو څو ځله وویل خو دوی سر نه خلاصوي نو اوس ما و ټول مسلمانانو ته د قرآن او حدیث په رڼا کې دننه دا پیغام ده چې په هر عمل کې له افراط او تفریط خپل ځانونه وساتئ مه د مرجعو صفات په ځان کې پیدا کوئ چې د شا پر پر ریوس له اسلامه ووځئ لکه د دې وخت مقلدین هغه که تقلید شخصي والا دي لکه مذهبو والا او که عام تقلید والا دي او ما د خوارجو صفات په ځان کې پیدا کوئ چې د مخ پر طرف له اسلامه ووځئ لکه خوارج بل چې قرآن او حدیث ته پرا ځانونه تسلیم کوي او د قرآن او حدیث په مقابل کې و خپلو خواهشاتو ته ځای مه ورکوي کنې بیا به مو داسې حال وي لکه دا د بعضې خلکو او دوی ته هم دا وایم پر د خپلو بدو اعمالو او عقیدو و الله ته توبه وباسي مخکې تر دې چې د آخرت له عذابه سره مخ کیږي نو دا بیان الحمدلله د الله په توفیق سره پای ته ورسېدی او هغه کومه د اخري پوښتنه چې تاسو وکړله چې ستاسو کومې غوښتنې د اسلامي خلافت خراسان څخه کړې ولې هغه څنګه سوې تر کومه ځایه پورې ورسېدلې او هغه خو الحمدلله حق غوښتنې وي د قرآن او حدیث پر مضبوطو دلایلو باندې موږ کړې وي نو هغه به زه په دویم د بیان په دویمه حصه کې درته ووایم دا بیان دلته ډېر اوږد شوی نو د بیان په دویمه حصه کې به هغه درته ووایم واخر دعوانا الحمد لله